بسم الله وتیرو من کیسه خلا والمحتكر ملعون يا ده نص نو لك كافر ملعون ده فهغه په معنا د مطرود عن رحمت الله الله د رحمت نشل شوی او کله چې لعنت یو ګناه په وجه په مؤمن باندې واستول شي یغه مطلب دا نه چې د خدای د رحمت نشل شوی بلکې دغه معنا دا وی چې دا د صحبت او د مجلس د ابرار او د صلحاو نه به خدای وشړي سبحان الله سخت خبره د یکانو صلحاو او صحبت په خدای پاک ورته نه ور کوي او ولی خدای به دې توفیق نور کې د صلحاو او د نیکانو په صحبت او مجلس کې کی کینی زړه به تنګي دا ډېر خلک تاسو ګورئ زړه تنګي او چت پات یا د نس ولانه تعلق به حق العام دا مال چې دراوړلو د دې تعلق ته حق د ملکیت ته ورته خو نفس حق د عام خلکو هم ورسره تړلې ده ولی در حقیقت ته دی مالک څوک ده دا حقیقت مالک څوک ده الله جل جلاله ده ته خاصه مجازي مالک یې اجوبه خواله مالک مجازي دوره بخل کې د خدای روزي د خلکو نه بندي ځکه د عام خلکو حق ورسره تني ولې تعلق ځکه خدای پاک وعده کړی د روزي وما من دابه في الارض الا على الله رزقها قال ولانه تعلق به فدي قوت باندې فراکیت سیزونو باندې حق العامه وفي الامتناع علی البيع ابطال حقهم د دوه حق تا باطل کړل د مسلمانانو وتزييق الامن عليهم او تا د دوی کار په دوی باندې تنگ کړل ولې کته نه خرڅې دی غریب به کوم دي راړي لا چې کله ور خزه کوټ ته راځي کوټ کله خرڅې ها غریب په خور ته روان فیکره دا احتکار مکروه ده ذخیره اندوزی مکروه په کراهه تحریمی سره دا کله اذا کان چې کله دغه احتکار يزور ضرر رسي به ما مخلوقته ذلك دغه احتکار بيان كانت ذلك دغه کراهيت کله بيان كانت بلده صغيره چې دا خار وړو کوي بخلاف ما اذا لم يزور خلاف تا صورت باندې چې کله دا خزر خلال دوزي ضرر نه رسي بيان كان مصر كبيره نو خار هر ځای ملاويږي ونه شو مثلا بل ولانه حابس ملکي ته خو خپل ملک له کوي څه کوي حبس کوي بندي ځان سره او عام خلکو حقم پکې ضایع نکیږي نو فلهذا کرایت نشته بل غیر اضرار بغیره بغیر له سره وکول غیر له غیر سره نشته پکې الکه ټول بازار ور باندې ډک ملاویږي وکذا تلقي على هذا التفصيل قافله له مخکې کېدل او دا غیر مال اخیستل او بیا ذخیره کول که عام خلکو ته ضرر وي ناروا ده دا تلقي او که ضرر نه و جایز البته یو صورت ته که عام خلکو ته ضرر نه و هم خو لیکن دی ورمخ کې څه کوم قافلې والا تجاران دي په ښار کې دغه څیزونه مثال په تور په سل روپۍ خرڅېږي دی او په ښار کې پچاس از جای بجای بردن بجاهت فروختن جلب دې ته چې یو مال یو ځای نه بل ځای ته یوشي او له پاده خرڅولو وان تلقی رکبان او نبی سمنا فرمایل د ملاقات قافلې د سورونه دا دوه حدیث دي دا یو حدیث نه نه دا دوه حدیث دي غالبا یو امام مسلم روایت کړي بل ترمذی شریف د قبول کوم حدیث کتاب قالوا هذا دا مذكر تلقي هلکه مصداق چې نه د تلقی او د رکبان تلقی جلب نه فرمایله هغه وخت چې کله څه کوي دوه صورت دي یو دا چې مال ونالي به په لکه ها پټلار باندې راوړي لکه ذخیره کوي عام خلک په کې ضرر دومدار عام خلک ته ضرر نشته خو لیکن دوی ورته چې مړه الته په 500 فصل نه بلکې فصل په 500 سره بازار او د عام خار نه لکه تجار له بدل کی که قاضي ور باندې خبر سره مسلمانانو حکیم دا مال به ورنه اخلي دته بخپل پیسې ور کوي بیا خپل قیمت یا تاجرانو ته لکه وای واپس کوي اوس مثلا څنګه دته خخ کارش وتخصيص الاحتكار بالاقوات تخصيص د کراهیت د ذخیره اندوزی دا دا بالاقوات اي بالاغذيه الانسان والبهائم هغه انسانانو چې کوم خوراک ولا چیزونه کله حنته لکه غنم شعير وربشي تبن بص قط وچه رشکا یا وچه شوتله یا نور لکه حیوانات چې وچ وچ چیزونه ورچی وچ جوار جوار څه خرڅي دا قول امام ابو حنیفه له رحمه الله دا قول امام محمد وعليه الفتوى علامه شامل کړي وعليه الفتوى په دې قول باندې فتوا د احتکار په دې کې مکروه ده وقال ابو يوسف حضرت سيدنا ابو يوسف رحمه الله فرمای كل ما اذان بالعام هر اوسه چې عام خلک په کې ضروري حبسه فهو احتکار حبس کو بندول دی غسیل د احتکار وان كان ذهبا او فضه اگر کسرو سپین ولې نه او صبر کفلا ولې نه خوش مثلا نو امام ابو يوسف فرمای احتکار په هر څه کې چې خلک په استعمال کې راړي هغه بس هغه نفس ضرر ته اعتبار ور کوي احتکار مکروه ده علت سره ضرر عام خلکو لغوی ضرر مطلق ده په معقولات کې په مطلوبات کو چې ضرر عام خلکو ته د هغه څه احتکار ځخنه مزینه روان شو مثلا فابو یوسف رحم الله اعتبر حقیقت ضرر هغه معتبر کړي ذات ضرر فی ای موضع وجد چیرته چې موجود شي فی ای شیء الک اذ هو المؤثر فی الکراهه دا کله ضرر موثر په کراهه کراهه به هو الک ضرر موثر ګرځي بل ځکه موثر کوم مقدار قصير ده کوم مقدار طويل ده ثم قيل هي مقدرة بأربعين يوما دا موده طويله دا اندازه کړی شوی ده په سلويخ پر ورځو باندې که سلويخ ورځې احتکار وک او خلکو ته پکې ضرر نو دا وکول او که سلويخ پر ورځو نه کم دا سره غیر مکروه دی قول النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم احمد فو خپل مسند کې امام احمد او مسند احمد کې را نقل کړي دی قول النبي صلی الله علیه وسلم من احتكر طعام 40 ليله چا چې ذخیره کړم خوراک ولا چیز طعام ای مطعوما اه 40 ليله تنسلوي خرزي سبحان الله سخت وحيد فقد بدا من الله زيد الله نبي زارس الله جل جلاله رازقيت نبي زارس رازق سوق ده او د ځان مجازن رازق کوم له رازق کم یک او د ځان باب کې د خدای د رازقيت نه الکه یو قسم عملی طور سره انکار معلومیږي بر امين الله وبر الله منه الله د دنه به زاره نو خدای په خدای پاک بده سکی نو تاسو دې معاشي ډیر عجيبه خو اي خزله الخزلان الخزل خدای به ذلیل کی والخزلان ترك نصر عند الحاجه خدای به مدد نکي خدای به سره کوي مدد نکي تاسو ګورئ دا څوره سخت تکالیف دي بجلی نشته لکه موږ موبایل ته متعلق په سر کې دلته ور کړی یا لاندې هدایت وګور پښتو نه پوي ها بجلی نشته ګیس هم داسې حال تاسو شکر باسي پرون چاته کیسه کوله مالدار هیڅ کم نه دي ګرم خپل بد عمل دی که موږ عمل ټیک سره څه بچی موږ بد عمل یې موږ سهال کومه ګناه لري چې موږ نه کوو یا د نس خبره خدای دې عفو کوي وي ان شامت اعمال ما بصوره نادر عمت تسلید دا وسل ته یاد ده ایران یو ملک کدي کدیر زیات فحاشي او عریانی و ډیر مست بیا نادر شاه ور باندې کوم د حمله وکړه د ټول ایران ونه اونی دا ونه ایران خلک ویل ان شاء و ان شاء مت اعمال ما بصوره نادر بصوره نادر صورت گرفت کړل د لفظ کدا له مګ اعمال شامت کنه چې د نادر په صورت کې کوم مسلف هیڅ نه ګل بکاته یاد نه الله درهم فرمای ذکر بر الله منه خدای پاک مونږ ذلکې روز پر روز ذلت را روان یاد نه ما پرونه ول چې سړی ته ډاکټر نه دوا اخیستل ما دا ځل چې چلو کې دا ټول پاکستان عوام چې څوک مو ورته ته ودرې ووټ مو ورته څنګه شي پریت پرې لري مړ چې ته لګي یو ته ووټ مو ورته چاته یې ووټ کلار کې نه کور کور د الیکشن ټول کورونه کې کې دروازې په ځان بند کې بیا نو څنګه موږ ټول مست یاله کوي ته دینه مخکې موږ ټول پوښتنه یا د نس بار د شته خبرې باندې دي خاله کیلا صدرته وکړه مړ مې نکی کیلا اشاع تعویل زیاته موده میاسته بیا یو میاسته ذخیره اندوزی وکي یا د میاسته نه زیات دا مکروه احتکار ده او کم چې هغه بیا لأن ما دوره کم د میاسته قلیل عاجل ده قلیل کم د عاجل فی الحال عجل فی الحال دې تاسو کې اعتبار نه ورکړي تاسو ماشي دې په مثالونه هم چې کوم ده ویلي دي وشهر میاست وما فوق زیات میاست کثیر ډیر مدله عجل فراقه ده عجل فراقه ده وقد مرا فی غیر موضوع دا مثلا په بیر السلام کې په یو ځای کې نه بلکې په غیر موضوع کې تیر سره او یقو تفاوت فی المعصم البته په ګناه کې فرق ده یو سره یې دې په اړه ساتي چې قاه تو لګيږي بیا به زه خرڅوم یو سره یې دې په اړه الکه ذخیره اندوزو کې چې دا لوګونه قیمت څه بیا به خرڅوم کوم یو ډیر ګناګار دا د قاضي د پاره چې قاضي به جزا کله ور کوي چې کله سلوي خره دی ایوه مې ذخیره اندوزي وکړي خدا کې تطبیق سره په دې دوه الکه روایتونو کې پیږي په دې د تعارض راغی په بیان د مودې تفسیری کې په تطبیق کې دا چې ضرر ته وګوري که ضرر ډیر زیاتو نو میاس اندازه څه ده دا موده ده او که ضرر ډیر زیات نه کم و بیا تلوي خو پوه شو مسله دا موده چې د للمعاقبه دي په دنیا اما ګناګاردل اما یاسب ان قلت کدی لپاره ساتلی وي چې وجه من بعد قیامت کیږي ګناګار خدای بدني سي په قیامت کې تبدي ترجمه مری بدني سي سمک ته بدره خطا کوي ها هيك نبي اما ياسم وان قلت المده يا حسين دي طول باز دال سنه تجاره في الطعام ولخر تولى غير محمود ولخر تولى خود ویری دا سینه ده تجارت نه د طعام دا محمود ده تسم غیر محمود نه ده خو غیب امت په هغه وخت کې چې وړو راوړي او ساتي خوراک ولا سیزون ګوري د نور سیزون د سړی کېږي څه گزاره کوي خو د خوراک ولا سیزون نه نه کېږي گزاره ځکه خوراک غواړي د انسان طبي سیز ده پیږي په مسله باندې او نو دی وجنه د مطعومات په احتکار کې هغه حکومي حلاکت په خلکو ده څه دی حکمی علاقت خلکو ده او حقیقتا چې څو خلک قتل کوي په یو کار باندې ښه کاری نو دا چې خلکو ته ضرر او خلکو ته ضرر نه بیا یا سیده الکاسب حبیب الله ومن احتکر غلط دا بل مثلا یا سید خپل عزت یې لکه غلا ده جوار کرلې دي وربشې کرلې غنمې کرلې دي هغه کې احتکار کوي د د خپل لاس کسب ده حاصل له خپل لاس نه راوته مطعومات کاغه د خیران دوزی کی هغه مکروه نه ده ولی د کله پر دا جایز و چې سره لکه کړل هم وختو پی کوه ومن احتكر غلط صيعتي چا ذخیره غلا د خپل ازمکی او ما جلبه من بلد اخر او یې راوړ د بال خار نه راوړ دبل خا به راغله خپل کلی تعالی کلته کې خودل دا هم څه ده البته که په بازار کې اخر او ذخیره اندوزي کوي بیا د ناروا کوم مسله ده یا قافله را روانه ده خاطر د مخکې کېږي ونه څه کوي حالیه ا د من بلد اخر تفصيل بدتو کې راځي ان شاء الله اما الاول سورت اول چې سړی د خپل ځمکې غلا لکه فلانه خالص حقي دا خالص د حق ته لم يتعلق به حق العامه عام خلق ور پر تعلق نه نیول ولی ځکه چې په بل خار کې وي یا په دې خار کې وي دا دکاندار چې کوي سامان دا ټول کوهات خلکو ته د دې دعوت ورکړي چې ټول خلک راشي ایمان داسې ځواک پولیس ته مثلا د ټول خلکو ورسره سره تعلق ده او دا خو چې د تر لای ده په خپل باندې پزمکه کې جسه د عام خلکو حق تعلق نشته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الا ترى تنغوري ان له لا يزرع دغه په اندازې چې د سره د پسرونه کوي فكذلك له لا يبيع دا وتجسنه دي خاصه ځان ته کیږي خو شو مثلا او اما ثالث او دوم صورت اذا بل خان راړي فالمذكور قول ابي حنيفه دا عدم كراهيه الكدار امام ابو حنيفه قول لان حق العام حق عام خلق اهل مصر انما يتعلق بما جمع في مصر او جلب الى فنائه هم په خار کې راجم کوي یا د خار نوړي نه کوي خار لا چی کې سکی ذکر هم ځکه یا د بل له مال روان ده او د مخ کې کیږي خار تر روان ده او د ورنه علي لکه به ذخیره کې دا نه روان وقال ابي سفي كره مكروه ده لاطلاق ما روينا دا هم مكروه ده دا دوه صورت امام يوسف مزماني یا دوه صورت امام يوسف مزماني مكروه دي المحتكر ملعون کاغه خپل غلوي کبل غلوي ٹھیک شو د امام يوسف کې فرق نه کوي ولیکن قال محمد وهو المختار في الاقوال الثلاثه د امام محمد قول دا غوره د اقوال الثلاثه وکي امام ابي يوسف اختلاف یا په دوه صورتونو کې ده او یا په صورت ثاني کې ده پښتو مسله چې دا ورته مکروه وایي وقال محمد كل ما يجري منه الى المصر في الغالب فهو منزل فناء المصر ما توقش د کوټ والا خلک سردار اړي دلال پنډي نه یو سره ورغی دلال پنډي نه لکه غنم وړو او ربشه او وریجی دراول ټول لکه ذخیره ته پکاټ دا نه راوات څه شو کې سره لال لاور ته او د لاور مثال په تور مال کواسته څوک هم نه راړي او د لال لاور ته لکه لاور نه مطمات ماکولات راړو پکاټ کې ذخیره کدا مکرو پوه شئ لکه د کوه ته خلکو د لاهور د مال سره تعلق نشته نه کوي شو کوم نه ولا راړي دا خو یو دی ولا کوي نر ده تور تور غیر د لاهور نه لکه کره تراړل خلک وقال محمد كل ما يجلب هذا سيتر على الكل شيء منه لبيخان إلى المصر مصر ما هدت إلى مصر معهد في الغالب په غالب اوقات کې فهو دا جلب چې ده بمنزله نه فهو دغه خار راول پندې بمنزله فناء مصر دا په شان د فنا د خار ده لکه کوات نه چاله کې لاشي توري اې د لاشي نه کوات راړو دلته ذخیره کوي څه شمله يحرم الاحتكار فيه په حرام کړی شوی دی احتکار فيها فيما يجلب من ذلك الموضع ولتعاق الحق العام به اي بما يجلب من ذلك الموضع بخلاف ما اذا كان بلد بعيد خان لري ده لم تجد عاده نور جاري سوی عادت بالحمل پر اولو لکه منه الجكار المثل كوعفله لا ورده لا ريكوار دا چانه را لان لم يطالب حق العام چې کو د عام خلکو د خار ول تعلق نه نیول د چې ور غیر له خپل حق دا ورته جزو چې نه راغلی خو شي مسله پرې فرق څه پوه شوي لږ څه مسله ولا ينبغي للسلطان ما تجيب تحتيم او مسله اسانه لکه ته سمړي واوري خوري ته واوري هغه واوري بیا نورم دته کله مسله لا شی و هکې سنو الکه به غصه در فرایاد مسله خدای تاسو نه آها یو مخبر خبر ورک زوج له دا تا خد چې تا ور سره نکاح کوله دا مرتد و سو مرتد یا دا ستا خور و در ازاعت نه په دې وخت کې د مخبر قول معتبر نه ده ځکه دا خبر په قاطع طارو کې په قاطع مقارن باندې قاطع مقارن باندې نو چې د مخبر قول معتبر نسو نو دا خزه مرتده نسول دا زوجه مسلمانه سول نو دې خورته بیا نکاح نه کې جامع بین الاختین اونه اسانه خبره مله مستمو تر یاد اسپل کله کله د خدای شان یې تعالی سره تخیه نه کوي چې زما زور وګوره پښتو نه پوي یو سره دوم سره دا چې سړی نکاح وکړ درې خدي مخ کې کړي یو یې وکړ له سلامه کومه وکړه سلامه سره مې وکړ او چې کومه سره رمه خزه وکړل هغه متعلق ته چې دا مرتد ده یا ستاره ځای خور ده د دته مخبر قول معتبر نه ده بل خزه بل کې دې سنې لکه چې پنځه خزې په نکاح کې راځي تر تیار څه صورت یا له څه حاله وایي ولا ينبغي للسلطان ان يسير على الناس نه دا هو على اساس کتاب مخکې لاس کتاب راح ډیر سخت دا نه خلاصي پاچا له فرض دا جائز نه ده چې دا ریټ مقرر کړي على الناس خلق باندې يقول عليه الصلاه والسلام رسول الله عمر فرمای دا ګوره لا تسيروا تاسو نرخونه مو مقرروي مدمنه کو فإن الله هو المصعر الله الک نرخ مقررون کړه القابض روزي تنګون کړه الباسط روزي پراخون کړه الرازق الله روزي ورکه مرسکه ته نرخونه ریټونه مقرره او بلدار ولنا ثمن حق العاقل دا پیسې د حق نسلی دا عقیده حق فإليه تقديره نو دوی ته لکه وسل اندازه مفوض قاضي به ورته حکومت ولا بريټ نه مقرري فلا ينبغي للامام ان يتعرض لحقه جائز نه امام په اسلام مخ کې شي حق على كده عقيد له حق خصوصي ده حق عام نه د پاچا او د قاضي الکور مخې کېدل په حقوق عامو کې نه په حقوق خصوصو کې خاصو کې الا اذا تعلق مگر کله تعلق نسبه په دې نخ پورې دفع ضرر عامه د فکول د ضرر د عام خلکو عام خلکو ضرر باندې پکې علامه نو بین چې موږ د بیانو هغه دا ده اوس بیان شي ان شاء الله څنګه د قیمت نه زیات هلکه یو سیز په 500 روپۍ دی راړي په سلې خرڅي یا په 500 راړي په 200 یې سګي ډیر داسې ظالمان څه چې سره ټینګ نه سر باندې خرڅي چې کوټ بازار کې موږ ډیر کتلی خلک ها وزارو فعل القاضي چې کله چته شي دا خبره قاضي ده هاذ الامر امر الاحتكار ها يامر المحتكر ببيع ما فضله په خاصول له اصل کوم دنه زیات ان قوت د خوراک دنه او قوت اهل د خوراک ته اهل دنه علي اعتبار شیع په اعتبار د گنجائش د سر فی ذلک پر قوت خوراک د چو قوت اهلی و انها همنا بک قاضی هو د محتکر علی احتکار ذخیره د زین یا د نس دینه به منع په دې کې عام خلکو ته ضرر ده چې په ذخیره د ځکه عام خلکو ته ضرر ده نو په زیات خرڅولو کې ما خلکو ته سره ځکه دوه مقصد څه ده یو د ډېری پیسې ګټل څه نه سره ډېری پیسې ګټل ځکه د احتکار ولا سورې ذکر فإن رفع إليه مرة جدل قاضي دا خبر راځي چې دا قیمت تخصي قاضي به منع دون ځلې بیا ورته راځي نو قاضي به نصيحت ورته وکړي تبلیغ ته به واسي چې لا به ولا ورکی څه ورکی خو تبلیغي ول ته دې خدای خیر په کې دوره قیامت خرڅې ته بخنه به چې تبلیغي نه سودا ونه کوي یقین دی واسه زه زه تبلیغي به وره ما بیره غر کړی خو زینه ورنه یو ځل ما تیرې اخیستلې زم وګرځم ما چې دې خو سلام وګورم خاص داړي و خو زبردست تبلیغي بلکې ما ته خي اعلی کرم ولک اغراق چیرې را اعلی دغه واخستل ګدام ته نه استلم دي وګرځولم او ودا بالکل اعلی کرم مګور پیسې والا خو چې سي چړي چې وا مخستل د یو دوه مې سم خو کړل هغه په منځ کې جدا شي اپاسي پاسي بل شور کړ لاندې دا یا رسې کې یو ځل بازار کې ولې دا دکان خو رومم کتل ما ورکه څه وس پورته وای اخا خپل چې تبلیغان زنده آباد په نو په علاقه دنه په چلک کې لګېدل یا غمو نه وباسي تعالی لګل نو لکه تبلیغ ته واسطه نصيحت بوله بیا دریم ځل بیا قاضي ته ویل چې ربړه ځات قیامت قرضې حبس حبسه بند به کې جیل کې به واچي وعذره تعذير به ورکړي جرمانه به ورکړي علا ما يرى زجرا کوم چې قاضي د لپاره ویني زجرا له اي منع له دفع ضرر عن الناس خلقو نظر څه دفع شي بس تمريا صلى الله تعالى